الله الرحمن الرحيم باب هل ينتفع الواقف بوقفه وقد اشترط عمر لا جناح على من وليه أن يأكل منها وقد يلي الواقف وغيره استاد صاحب سرنامه ږدي مسله بیانوي یو کس دی هغه یو سیز وقف کو سبا د دغه خپل وقف نه دی فایده اخلي دا جایز دي که دا جایز نه دي یو سیز را واغشته وقف کو او د وقف کولو نه پس بیا دی دا واقف زی او د دغه وقف نه فایده اخلي دا جایز دي که دا جایز نه دي په دوو صورتونو کې جایز دي یو صورت دا دی چې د شرط لګولی شرط دا باغ می وقف کو دا دا دکان می وقف کو خو چې څنګه د دې کرۍ راځي او خلکو له ورکوي مال بم پکې شل روپۍ میاش راکوي نو دې ته فایده اخلي او شل روپۍ یا سره د وقف کوي دا مې وقف کو خو په دې شرط که چېرې زه لنډي کوتل ته رالم نو زه به هم پکې شپه کوم د سره کې شرط یې ولګو نو دا جیز دی یا په وقف کې دا وقف د داسې خلکو د پاره وکړي چې په هغه خلکو کې دیم شاملي دا ځمکه مې د محلې والا له وقف کړه نو په محله کې دیم راځي یا مثلا دا ځمکه مې دا باغ مې د دې علاقې غریبانانو له وقف کو او سبا دیم فقیر شو غریب شو نو بیا ته فایده غستی شي ښه او که دا شرط یې نه لګولی نو بیا نشي اخیستی ښکاره دلیل د دې دا دی استاد صاحب به وي تاسو ځمکه راواله وقف کې جمعات پکې جوړ کې امید ګورا په دې جمعات کې سبا ته موږ کولې شي کنه شي کولې ورس مکه دې وقف کړی دا او د وقف نه پس ته بیا زیو پکې موږ کې د دینه فائدې اخلي نو معلومیږي چې دا بعضې فائدې د وقف نه غشتل په خپل الله هم نه غلي جیز دي زمکه دا وقف دی کړه مدرسې له او بیا ته زی خپل بچی د مدرسې ته لګي او پکې سبقونه به د وقف نه د فایده واغشته دا جایز دی هل ينتفع الواقف ایا فایده اغستی شي وقف کون کې بوقفه په خپل وقف آیا فیده اغستی شي وقف کون کې بوقفه په خپل وقف وی او که شرط لګولیو چې زبم ته فیده اخلم نو بیا جیستی دلیل پیش کئی فقد اشترط عمر او شرط لګو عمر تاسو نو ویلې حضرت عمر رسول الله تراغي وی حضرت په خیبر کې چې کومه زما علاقه ده زمکه هغه زه وقف کوم نو حضرت عمر ولګي دا غي وقف کو او دسی وی چې څوک د دې زمکه نگرانی کوي ابم ته خوراک کوي اغه نگرانی کوونکې که په بل باندې خوراک کوي میلمه راشي ام کولی شي نو د دې نگران کوونکې به د دې نه څه کوي خوراک کوي او ته چې دې ده ووې دا باغ مې دغه که خو د دې نګراني کوونکې به د دې نه وقف کوي او سبا ته د دې نګراني کوي بلکل خوراک دی کولی شي خ نو وقد اشترط عمر او شرط لګاو عمر او دسی وی چې لا جناح علامن نبی ګنا په هغه چا ولیه چې څوک انتظام کوي د دې څوک نگرانی کوي د دې زمکه په د ګنا نشتا ان یاکل منها چې دی اخری د دینه ګوره کم سړی چې د دې ځمکې نګراني کوي دا شرط یې ولګاو هغه که د دې نه خوراک کوي په هغه به ګناه نه وي اوس نګراني کوونکی کله پردی سړی وي کله په خپله وي وقد یلی الواقف او کله نا کله نگرانی کوي الواقف وقف کون کې په خپل نگرانی کوي هغه تی خوري وغيره کله بل کس کوي وکذالک هم دقسی کل من جعل یو دلیل پیش کوي وکذالک هم دقسی کل من جعل بدنتن لکه څنګه چې فایده اخلي په دې باندې غیره بل کس اوس د مدینې منورې نه را روانې او اوښ دې را روان کړی دی چې دا اوښ دا د حرم قرباني ګوره دا اوښ دې راواغشه د الله لپاره دې کو او چې راتلې سورلی د سره نه وه د مجبورۍ په وخت کې په دې اوښ باندې ته سورلی کې جایز دي که نه دي جایز جایز دي اوس هغه دی اوښ دی دی د الله دپاره دی دغه کړی دی صدقه کړی دی او ته زه د هغې نه فایده اخلې بغیر د شرط نه شرط هم پکې نه دی لګولی فایده ترې اخلي جایز دي نو دقسې وقف چې د الله دپاره کې او شرط پکې ولګې نو بیا خو په طریقه ولا باندې فایده غشتل جایز دي و ان لم یشترط اگر کده دا شرط نو لګولی چې دی اوخ باندې بازه سکوما سورلی کوم حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن انس حضرت انس وی چې ان النبي صلى الله عليه وسلم یقینا د الله پیغمبر را رجلا هغه ولید یو سړی سفرو یا د حج سفر دی یا د عمره سفر دی رسول الله ولید یو سړی فقال یا رسول الله نو دې سړی وې اې دا الله رسول څنګه په سور شم دا خو مې د الله لپاره ورکړې ده انها بدنه دا خو بدنه ده د حرم قربانی ده بیا وته وی سور شپه د بیا دا خبره وکړه نو یا وی حکوي یا وی لکوي دا دواړه د تعجب مس لغه کې راځي خپل معنی دا هلاکت دی تعالی خدا استعمالی کی په زید تعجب تعجب دی تعالی ارکبها سور شپی هغه دی اوخ دی دا الله د پاره مقرر کړی دی خو چې په سفر روان دی ورته محتاج شو بغیر د شرط نه باغې سره دل جیش شو یسوق بدنتن چې هغه شړله اوخ هغه شړه اوخ فقال ارکبها رسول الله وتوي سور شپه قال ندوي يا رسول الله اې دا الله پیغمبر څنګه په سور شم انها بدنتون دا خو بدنه ده د حرم قربانی ده نو قال ارکبها سور شپه ویلک تعجب دی تعالی فی الثالثه دا خبره په دویمه پیره وته وکړه او فی الثالثه یا په دریمه پیره دا بل مسله ده باب اذا وقف شيئا فلم يدفعه الى غيره فهو جائز یو سړی یو شی وقف کی چې وقف کو د د د ملک نه به دا وقف کله وزي د ده د ملک نه د مثلا ځمکه ده دا ځمکه وایي ما جومات ته وقف کړه مدرسې ته مې وقف کړه دا ځمکه به د ده نه دغه نه کله وځي ملک نه امام یوسف رحمه الله وایي غالبا د امام بخاري هم دا رایه ده چې سر په دې وینا باندې بس د ازمکه د د لاس نه وته د ازمکه مې وقف کړه مدرسې له بس د د ملک نه وته د ازمکه مې وقف کړه جماعت له بس وته دا باغ مې وقف کو د دې علاقې د غریبانو د پاره په دې تش وینا سره دا دغه شو د د ملک نه سره دی وته دا سو کوئی قاضی ابو یوسف د دم دا رایه ده امام محمد رحمه الله وی چې تش په وینا باندې او په خلی باندې دا د د د ملک نه نوځي دا باغ می د دې علاقې د غریبانانو د پاره وقف کو په دې صرف وینا باندې دا نوځي چې کمې پورې د دادې تسلیم کړي نه وي هغه نگراني کوونکي ته چې کوم سړی نگرانی کوي مداري خیال لري چې کومې پورې سپارلې نه هغه دغه ته نگرانې والا ده دا امام محمد وای هدايه کې تاسو چې کتاب الوقف راواړوي په سر کې دا ټکی وای حضرت امام صاحب وای په دې صرف وینا باندې د د د ملک ننوزي تر دې پورې چې حاکم په فیصله وکړي زمکه وقف کا شی وقف کا نو بیا لاړ شه تحصیل ته او د هغوی نه پې دغه وکړه تصدیق وکړه به چې هغوی وي صحیح شو نو به دغه شو حتی یحکم به الحاکم تر دې پورې چې فیصله وکړي په دې باندې حاکم نو وایي اذا وقف شیئا کله چې یو سړی وقف کوي یو شی خو فلم یدفعه خو دا شی لا نه دی ورکړی الی غیره بل ته هم د ده په څه صرف وینې کړې ده خو لا چاله په قبضه کې نه دی ورکړی نو فهو دا وقف چې دی جایز هم دا جایز دی مراد د جایز نه لازمونه لازم دی د دې وجنه قاضي صاحب وی قاضي ابو یوسف چې په وقف کې قبض ضرور نه دی مدلی چې ته شی وقف کې چاله او هغه قبض کی که قبض یو که قبض نه کی سر په وینا باندې دا ستاسو د ملک نه دغه شو اوت فهو جائز دا جائز دی مراد د جائز نه دا کې لازم بس لازم شو ولی لأن عمر زکه چې حضرت عمر وقف هغه وقف وکړو ناس په مدینه کې دی او وقف دا غزمه کې کوي چې کم خیبر کې دی صرف په خلی باندې وینا کوي وقال او وی وی چې لا جناح علی من نشته دی ګنا په هغه چا ولیه چې څوک د دې نگرانی کوي هغه نگرانه والا باندې ګنا نشته ای اکول چې دی اخوري اوس وګوره نگرانی کون کې کله مالک په خپل یې نگرانی کون کې مالک په خپل یې نو ته چې شیم وقف کې او نگرانی هم په خپل کې نو دلته دا شیطان چې قبض کړی دی قبض کړی نه دی نو معلومیږي چې وقف کې قبض ضرور نه دی ها ولم يخص لیکن حضرت عمر خاص نه کړ چې ان ولیه عمر او غیره دا ټکی نه ویلې چې نگرانی به عمر کوي یا به بل کوي نو که عمر کوي دلم جائز دی او که بل کوي هم جائز وقال دویم دلیل الکه په وقف کې قبض ضرور نه دی بس چې تش په خلی باندې دی وی دا شی ستا د ملک نه وته قبض صحیح شو وقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام وی لابي طلحه حضرت ابو طلحه ابو طلحه او کنه راغی رستو بیا را روان دی وی حضرت زما دا پلانې باغ چې بی روحا دی دا زه چې دی دا ما صدقه کړی دی او چې تاسو یې چاله ورکوي هغه له ورکې نو رسول اسلام وی بخ بخ وا وا وا وا نو ارا زوینما ان تجعلها چې حضرت ته وګرځي دا باغ رسول الله ابو طلحه ته وی چې ارا زوینما ان تجعلها چې ته دا وګرځي او تقسیم کې فل اقربینا پس کې په خپل نږدې رشتہ دارانو کې اوس ابو طلحه راغی رسول الله ته وای حضرت ما د پلانې باغ صدقه کو وقف می کو لیکن چاته ورکړې دی لا نه دی ورکړې رسول الله وته وی خزه وقف صحیح شو اوس لار شه او خپل تر زامنو باندې دغه کا تقسیم کا نو سګوره قبل القبض دا وقف صحیح شو که وقف صحیح نو بیا څنګه تقسیمو ناغه بیا ولګي د حضرت حسن ته ورکو حضرت ابی ابن کعب ته ورکو نو فقال چې رسول الله وته دا ټکی وی فقال نو حسان وی چې حضرت په سر سترګو افعلو دا کار زکوم تقسیمومه فقسمها نو حضرت ابو طلحه تقسیم کدا باغ فی اقاربه په خپل رشتہ دارانو کې و بنی عمه او په من دغه تر زامن کاغه لري او کنيز دی وی باب اذا قال داری صدقه لله یو سړی وای زما دا کور دا د الله د پاره خیرات دا طریقه صحیح ده کنه ده صحیح داری صدقه لله زما دا کور دا د الله د پاره صدقه شو خدا دیو نوی صدقه شو خو چاله به ورکوم د بخاری طالبانو لبه ورکوم که د دې علاقې غریبانانو ته به ورکوم که مسافرو ته به ورکوم هغه طرف د بیان نه که چې چا ته صدقه شو په دا نفس صدقاتون سره دا شی صحیح دی ازاق وګوره کنه روانه ده ګوره د ځمکې خیرات هم جایز دی ښه زه تاسو ته کله ناکله وایم که نه مړی وشي خلک هر څه خیراتونه کوي ښه خبره ده د ځمکې خیرات نه کوي حال دا دی چې مسله دا ده چې لن تنالو البر حتی تنفقو مما تحبون کمال ثواب دا دی چې هغه شی خیرات کې چې هغه ستا ډېر خوښي هلکه پلار دې مړ دی واپسې ځمکه خیرات کا مور دې مړه ده واپسې ځمکه خیرات کا یو پلاټ واپسې خیرات کا اوس یو صحابي دې مور مړه ده نو ورپسې باغ خیراتوي باغ نو دومره وی چې زما دا کور دا خیرات شو د الله لپاره هو لم یبین خدا ټکی بیان نکو چې دا صدقه شو خو د چا لپاره للفقراء مثلا دا د فقیرانو لپاره صدقه شو او غیرهم یا د بل لپاره د دې علاقې د طلباو لپاره دا صدقه شو نو فهو جایز دا جایز دی خچه دا جایز شو دوی کور زما دا صدقه شو ته بالکل لاسی شو دی به اوس دا کور چاله ورکوي طالبانو له به ورکوي که غریبانانو ته به ورکوي وایي دا به د خپلو اقربه او غریبانانو ته ورکوي ویزعوها او دی بګدي دا کور فی الاقربینه پس کې په خپلو نږدې په خپلو رشته دارانو کې او حیث اراده یا چې چرته د دې را دی طالبانو له دې ورکی نور غریبانو له دې ورکی څنګه قال النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی ګور ابو طلحه وی زما دا باغ حضرت ما صدقه کو دا سنه وای چې غریبانانو لا یا طالبانو لا یا بل سره رسول الله سره مشوره کوي حضرت یې چې چاله ورکه ورکه ها نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اووی لابی طلحه حضرت ابو طلحه حين قال په کوم وخت کې چې ابو طلحه وته وی چې حضرت احب مالی ډیر محبوب د احب اموالی ډیر محبوب د مالونو زما الی ما ته بیروحا هغه بیروحا باغ دی دا تاسو کتلی دی د جمعات مخامخ دغه ځای کې دی باب مجیدی باندې چوسه دا توریان چې ناست دي د دې توریانو نه لږ مخکې لاړ شي او په باب فهد لا وتلی نه دقه علاقه وه اچینه خو لږ ځای کې ده خو دا غون باغ و غټ نو ما ته خوښ په مالونو کې هغه بیروحا باغ دی وانها صدقه لله ګوره دا صدقه د الله شو او جهات بیان نه کړي د چا لپاره فاجاز النبي صلی الله علیه وسلم ذالک نو اجازه وکړه پیغمبر علی السلام د دې وقال بعضهم لیکن بعض خلک وی چې لا یجوز دا نجیس کی کم خلک چې په وقف کې او په صدقه کې قبض ضرور غني قبض نغه وی دا صدقه صحیح نه ده الکه اوس به دا کور څوک ست هغه کوي قبض کوي حتی تر دې پورې یبینا چې دې بیانو کی چې لمن دا کور بچالی دا کور می صدقه کو چاله طلباوله فقراوله کچاله لیکن دی وی ول اول اصح دا ولا خبره صحیح ده که بیان کړی وی او کني کړی صدقه صحیح شوه باب دا یو بل باب دی اذا قال ارزی او بستانی صدقه لله عن امي فهو جائز الته دا ټکې نو دا باغ مې صدقه شو دا شی مې کور مې صدقه شو خو د چا د طرف نه صدقه شو دلته ورته خی د مور د طرف نه دا کور می صدقه شو د مور د طرف نه چې الله زما مور ته ثواب ورسي دا باغ می صدقه شو زما د مور د طرف نه صدقه شو ارزي زما زمکا دسی وی او بستانی یا دسی وی زما دا باغ صدقتون دا صد صدقه ده لله د الله د پاره خو د چا د طرف نه عن امي زما د مور د طرف نه الته مې مور محترم مړه ده د هغې د طرف نه مې دا باغ صدقه کړ یا د ازمکه مې د هغې نه صدقه کړه وګوره راغې که نه د باغ صدقه هم جایز ده د مړي د طرف نه د ازمکې صدقه هم جایز ده دا کوي و ان لم يبين اگر که بیان یې ونه کو صدقه شو خو چاله به ورکو دا ټکی بیان نکو و ان لم يبين اگر که بیان یې ونه کو چې دا باغ یا دا کور لمن ذالک د چا د پاره به دغه بالکل صحیح ده اقرباو کې راواله چې چاله ورکه غویله ورکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو غزا پسې تلو غزوه ذات الرقا وته وی پاغه غزا کې تلو چې تلو حضرت سعد ابن عباده وسره تلو سعد ابن عباده د رسول الله سره په غزا کې شاملو او دلته د هغه مور محترمه اچانک مړه شوه تاسو وایي اډ اډ ټیک وته وشو چې اچانک وشوه نو چې دی واپس راغی د ده مور مړه وه ان سعد بن عباده یقینا حضرت سعد بن عباده سعد ابن عباده خو پیژنې کنه د خزرج قبیله سردار او د مشرو توفیت امه مړه شو مور داغه توفیت وفات شو امه مور داغه وهو او پخپل دا ساعت چې دی غائب دی غائب عنها دا غینا موجوده نو تاسو وی کنه د رسول الله سره جهاد کې شاملو نو چې بیا رالل فقال یا رسول الله نو دوی اې د الله رسوله ان امیه یقینا زما مور چې ده توفیت هغه خو وفات شوې ده حضرت مور مې مړه شوې ده وانا غائب په داسې حال کې چې زه غایب وم عنها د هغې نه زه موجود نوم موږ وایو امي نه لیدله حضرت کزه د هغې د طرف نه څه صدقه کومه نو دا صدقه زما مور ته فایده رسوي ینفعها ایا فایده رسوي هغې ته شیء یو شی ان تصدقت به که چېرې زه خیرات وکړم په دې شي عنها د خپلې مور طرف نه که زه د مور د طرف نه یو شی خیراته وم نو آیا دا صدقه دې ته فایده رسوي که نه نو قال نعم رسول الله ورته وایي او بلکل فایده رسوي معلومه شوه دا خبره چې د ژوندو صدقه چې مړو پسې کوي د دې فایده ورته رسي نو قال نعم رسول الله وتوي او ته چې د مور د طرف نه صدقه وکي هغه ته فایده رسي نو قال حضرت سعد وي فاني اشهدك حضرت زتا گواکما د حضرت سعد صاحب یو باغو دا غي نامه وا مخراف باغ ډیر بیا اندازې میوه باغې کوله وای حضرت ته غواشه چې هغه محراب باغ می د خپل مور لپاره دغه کو صدقه کو و انی اشهدک زکواکم تا ان حائتی چې یقینا زما باغ کم باغ المخرافه چې هغه ته مخراف وې دا د باغ نامه وه دا د صدقتون دا صدقه ده علیه زما په مور باندې علیه زما په مور یو ځکه داسې دی عنها زما د مور طرف نه معلومه شو د مړی د طرف نه صدقه کول دا د غری جایز دی خو بهترین صدقه چې هر وخت کې وته صدقه رسی نو دسه صدقه او کې چې هغه صدقه جاریه مثلا زمکه ده وقف دې کړه دا صدقه جاریه ده کمې پورې چې دا زمکه یې جماعت ته په جوړ کړه مدرسه دې په جوړ کړه یا دانش کولې مثلا نن په لنډی کوتل کې د اوبو مسله ده خیسته ټوبیلو وها او ویدا مې د مور د طرف نه دغه شو صدقه شوه نه ده جماعت دی جماعت لپاره څه پکی واخلي درې واخلي نور څه دغه واخلي چې څونه په دې منځونه کېږي هغې ته صدقه دغه کېږي ثوابونه رسي باب دا یو بل باب دی اذا تصدق کله چې یو سړی صدقه کو او اوقف یا یې وقف کو باز مالیه باز مال او باز رقیقه یا باز غلامان او دوابی یا باز ساروی فهو جائزون دا جائز دی یو سړی وی زما مال دا باز مال می دا صدقه کو مثلا زمکه ده دا زما زمکه چې شل جیره بزمکه ده په دې شل جیره بزمکه کې مې پنځه جیره به دا صدقه کو وقف مې کو دا جایز دی که دا جایز نه دی دا ځنې خلک وایي چې وقف د مشا صحیح نه دی یعنی د څه شی وقف چې هغه لا تقسیم شوی نی دا صحیح نه دی امام بخاری په تر هغه کې سرنامه چې بالکل لا صحیح دی زمون حضرت امام سے خپل مذهب دا دی چې وقف د غیر منقول صحیح دی خو وقف د منقول صحیح نه دی اگر چې نن زمون احناف په دې فتوا نه ور کوي وقف د هغه سیس چې غیر منقولی د دې وقف جایز دی دکان وقف کې ما دغه د ازمکه وقف کې دا جایز دی او کته دا وې دا موټر مې وقف کو دا ونه مې وقف کړه دا لور می وقف کړ دا کوداله می وقف کړه نو دا صحیح نه دی لیکن هدایو استاد دا دغه کړی دی امام محمد سی وی او نن فتوا دغه په قول لا چې په علاقه کې کمالونه چې هغه منقولی د یو ځای نه بل ځای ته نقل کیږي او په هغه علاقه کې رواج د دغه وي د وقف نو یجوز د دې وقف نغه دی جایز دی که نیور نه بیا ډېر مشکلات راځي مثلا په لنډي کوتل کې دا رواج دی خلق قرآن مجیدونه راوالی وقف کی نو امام محمد سی وی ته به اوسه دا نه وی چې دا صحیح نه دی لکه دا خو غیر دا خو منقوله دی نه د دې وقف جایز دی بخاری کتابونه یو سړی راوالی وقف کی دا جایز دی په علاقه کې چې د کوم شی نو رواج وي دا وقف یا مثلا دا ځنې محلو کې دغه راوالي جبل بیلچا هغه د قبر د کنولو سامانونه ني اراوالي وقف کی ځنې خلک غره ته لاړ شي ستاسو علاقې کې تیږې راوړي وقف کی دا دغه دی د امام محمد صاحب په قول باندې عمل نن احناف کوي دا دغه دی دا جایز دی نو امام بخاری هم دا وی یو سړی وی ما په غلامانو کې دا دوه غلامان صدقه کړو دا موټر می صدقه کو دا می کو دا جایز دی یو کس دی نو دی خو زما خپل شاګرد نه دی رون هغه رونه زما شاګردان دي نو ما ته وی استاد راشه په اکوړی کې د لس مرلې زی به درکم نو ما ته وی چې اکوړی کې راکې نو دلته ولې نه راکې زه به اوس اکوړی پسې لس مرلو پسې منډې وم نو مطلب دا دی چې ښه ځای کې ورکول پکاري قال عبد الله ابن كعب وی چې سمعت كعب كعب ابن مالک ما وردل د خپل باباجی حضرت کعب ابن مالک نه دا کعب ابن مالک ماغه کس دی چې هغه درې کسانو او غزوه تبوک نه پاتې شوی وو بیا د دوی توبه لګرستو شوی و خیر څه پنځوس ورځې د دوی توبه رستو وه بیا الله پاک چې دی نو د دوی توبه نازله کړه چې توبه نازله کړه نو بیا اندازې خوشحاله وو نو قال دی وی قلت یا رسول الله ما اوی اې د الله رسوله د توبې په چې الله زما توبه قبول کړه نو د دې توبې په خوشاله کې زه سکوم زه صدقه کوم ان من توبتي بشک زما د توبې نه داري ان انخلع چې زبا چې زو باسم مم مالی د خپل مال نه صدقه صدقه ال الله الله تا و الی رسوله او رضا د الله رسول ته نو قال رسول الله وتوي الک ټول مال مدغه کوا نیمه زمکه صدقه کا او نیمه پریده ګوره نیمه صدقه کې او نیمه پریده امسک علیکا اوساته د خپل ځان سره باز مالیکا باز مال داسې صدقه مکوه چې بیا په خپل سرواله برواله ګرځي هم دغه یو کور دی د نور د سنشته او ته وې دا کور صدقه کوم نو لکه په آرام کې نه دا کور مو صدقه کوا بیا بستا بچی سکی اوسی فهو خیر لک دا خدستا لپاره نو قلت ما وتوي چې زه صاحب دا په مدینه کې مې چې سدي دا ټول خیرات کوم په انی امسک سهمی یقینا زه ساتم د خپل ځان د پاره هغه برخه زما الذي هغه به خیبره چې هغه خیبر کې کومه برخه د هغه ساتم او دا د دې څومره چې دا د دا ټول صدقه کومه ټیک ده یو دا یو بل سنت طریقه ده ګناه دې وکړه توبه وباسي د توبې بهترینه طریقه دا ده چې د خپل وس مناسب بیا رسې لږه دغه ونه وکړه یو لس روپۍ یو شل روپۍ یو سل روپۍ هغه صدقه کړي باب من تصدق بله مسله کوي ای چې په یو ځل را شروع شي نو هره پرځای بېله بېله مسلې بیانوي من تصدق الی وکیله چا چې صدقه ورکړه خپل وکیل ته او ثم رد الوکیل الیه او بیا واپس که وکیل دته دا شی نو دا طریقه صحیح ده که نه ده صحیح اوس ته صدقه راوالې صدقه دې سړی ته ورکې چې دا صدقه والا او په پیښور کې چې دی پلانې مدرسې لورکه یا په پیښور کې یا اکثر داسي دا پیسې والا ملک له ورکې چې خیر سره لاړ شي الته دا اوس وکیل کې نو د حرم په فقراوې دغه کا تقسیم کا مدلی خیان لري یو صدقه دی را واغشتا وکیل ته دی حواله کړه چې وکیل دا حواله ته زما په ځای وکیل شه دا ورکه سبا دا وکیل تا ته وی روره دا شی واپس والا نشم کولی چې ته واپس کې نو دا تعالی واپس اغشتل دا جایز دی که دا جایز نه دی بالکل جایز دی تا ته واپس شو ته په خپل بیا شاته دغه کا صدقه کا پوی نشوي صدقه کوي یو وکیل ته حواله کې چې پلان الکه ته زما په ځای وکیل شه دا چاله ورکه سبا هغه وکیل ولګي تا ته واپس کی چې مړه زنه شم کولی نو تعالی واپس کول دا غشتل جایز دي کنه وی او واپس واله خو ته بیا نه غکه په خپل خوخه چاله چې ورکه صدقه کې صدقه کا من تصدق چا چې صدقه ورکړه اله وکیله خپل وکیل ته شلک دا زما د طرف نه چاته ورکا ثم رد الوکیل او بیا واپس کدا شی وکیل الیه دتا نو دا طریقه جایز ده که نه وي دا جایز ده وقال اسماعيل بن كلام بن عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه دا اسحاق ابن عبد الله دی وی لا اعلمه امام بخاری وی چې لا اعلمه ما ته معلوم نه دی دا اسحاق الا عن انس مگر دا چې دی روایت د انس نه کوي اصلي کې اسحاق د ابو طلحه سه نوسی دی او دی د ده سره خو ملاو شوی نه دی نوس د نیکه سره چې دی ته حدیث بیانوي نو امام بخاری وایي زما خیال دا دی چې دا اسحاق چې دی دا د حضرت انس نه روایت کوي او انس بیا د ابو طلحه نه کوي قال ابو طلحه وی لما نزلت نا دا انس صاحب وی لما نزلت کله چې نازل شو چې لن تنالو البر هیڅ کله به تاسو حاصل نه کې پورا ثواب د نیکه حتا تنفقو تر دې پورې چې تاسو ولګوي مما تحبون دا غمال نه چې تاسو خوخي چې کوم محبوب مالی او هغه د الله په لار کې خیرات کې نو دا کمال دغه د نیکی په دې کې ده نو جاء ابو طلحه چې ګورو راغی حضرت ابو طلحه دا راغی الى رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته فقال وی وی اے رسول الله اے دا الله رسول یقول الله فی کتابه فرمای الله په خپل کتاب کې الله په خپل کتاب کې وایي چې لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون نو زه لاړم ما ځان سره سوچ وکړو چې ما ته په خپل ټول مال کې کم مال محبوب دی نو مخامخ جمعات ته دلته باغ او ډېر ښکلې ښایسته اوبه پکې وي کله نا کله به رسول الله د طبیعت د کولاوېدو دپاره دی دغه ته هم راته دې باغ ته به هم راغی دا اوبه به یې هم وڅکلې وکانت حدیقتا او دا یو باغ حدیقه هغه باغ ته وایي چې د هغې نه دیوال ته وي او دا یو باغ کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یدخلها چې رسول الله باغې ته راننوته ویستظل فیها او طلب د سوري به کو پدې کې د دغه اونو د سوري لاندې به کې ناستو ویشرب من مائها او سکلې به داغه وبو معلومیږي ډیر مبارک باغو نو قال دوی دی ابو طلحه چې فهي ادما دا باغ چې دی ال الله ورسوله دا وقف دی دا الله او الله رسول ته الکه دا شي له وقف کې دومره قیمتي باغ دی وی ارجو بره ز امید کوم بره د نیکه ده ده و زخره او د ذخیره ده ده تا چې خیرات وکړه دا ځان له ذخیره کې خو نو حضرت فزعها نو تکې د دا باغ اے رسول الله اے د الله رسوله حيث اراك الله چې چرته الله تا ته خودلی چې چرته ستا خوخی دا باغ اغوی لورکا تش په دې وینا باندې دا وقف کامل شو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر اسلام وی بخ وا وا یا ابا طلحه اے ابو طلحه ذالک مال رابحون دا خودی یو مال غټه والا دا دې مال غټه والا قد قبلناه منک منګ دا قبول کستانه ورددناه علیک لیکن تا ته بیا واپس کو ته ما وکیل کې ما دا نه قبول کو بلکل ما وکالت قبول کو خو زه تا ته دوباره بیا واپس کوم وګوره وکیل اولګید صدقه را واغشته مالک ته واپس کړه او فجعله دا وګرځو او تقسیم کا فی الاقربین په خپل رشتہ دارانو کې فتصدق به نو خیرات کدیلا ابو طلحه حضرت ابو طلحه علا زوی رحمه پاغه خاوندانو درشته دا د تر زامن او دوی له ورکو قال راوی وی چې حضرت انس چې وکانه منهم او په دغه خلکو کې چې د ابو طلحه صاحب دا باغ ورکاو نو په دغه خلکو کې یو ابینو حضرت ابی ابن کعب پرون تاسو ویلو حضرت ابی تم پکې ورکو وحسان او په دې کې حسان ابن ثابت مو دغه کم خلکو له چې د تر زامونو او د باغ ورکاو نو په دغه خلکو کې یو حضرت حسان اغلی هم ورکو او حضرت ابیل هم ورکو لیکن حسان صاحب ډیره لوی هستی ده ورته ټینګ نشو هغه خرڅ کنیک وخت قال راوی وی انس فقال حس فباع حسان نو خرس کو حضرت حسان حصته خپل حصہ منه د دغنا د دغه باغ نه چې کومه حصہ و ده دا یې خرڅ کړه من معاویه په حضرت معاویه په حضرت معاویه سره بیا حصہ خرڅ کړه چا وته وی یلکه دا دې سوکړه دا فقیل له نو د تو ویل شو چې دا دومره مبارک زید خرص کو فقیل له نو ویل شو دتا چې یا حسن تبیع صدقه ابي طلحه تخرسه صدقه د ابو طلحه هغه ابو طلحه چې لوی هستی و او دا غ صدقه و او دا دومره خکلی باغو چې رسول الله بم وتراته او دا ته خرسه نو فقال هغه وی ولی به نه خرسو مسونه ګټه ده پکې فقال نو حسان وتوي الا ابي عساعا آیا زبن خرسم یو پیمانه من تمرن د کجورو بساعن په یو پیمانه من دراهم د روپو دا باغ ما له څه کوي لږ ځای دی زما پکې لږه حصه ده چرته په کال کې یو دړی دغه وکړي یو پیمانه کجوري وکړي او اوس مې پې روپۍ چې واغشتې نو یو کاسه روپۍ مې پې واغشتې یو کاسه کجورې مې ورکړې او په یو کاسه کجورو مې یو کاسه روپۍ واغشتې خدای دې په خیر کا ته خدای ته ګورې چې د دې پیداوار یو کاسه دغه وي کجورې اوس مکه ته نه ګورې ځمکه څه کې حضرت معاویه صاحب ته دا وی په یو لک روپۍ اغشتي و په هغه ځای کې او په یو لک روپۍ هغه د دغه نه وي هغه د سپینو نو یو لک روپۍ چې تاسو کاسه کې راوالی نو یو پیمانه څه کوي د کوي که نه ډکوي وایي دا مې پې یو پیمانه کجورې چې ما له کال کې یو پیمانه کوله دا مې پې خرڅ کړه په یو پیمانه روپو باندې خ قال انس وی وکانه تلک الحدیقه او دغه باغ الکه دا چرته و فی موضع فی موضع قصر بنی حدیله دا او پاغزه داغه قلا د بنی حدیله کې بنی حدیده دا د انصارو یو کورنۍ ده دا چرته چې دا باغونو دغه ځای کې دوی آبادو دغلته بیا حضرت معاویه صاحب یو دغه جوړه کړه قلعه ماڼۍ چې تاسو وایې قلعه هلته یې جوړه کړه نو دا په هغه په هغه ماڼۍ د بني حدیله کې التي هغه ماڼۍ هغه بنگله هغه قلا بناه معاویه چې هغه له جوړه کړې و حضرت معاویه صاحب باب قول الله عز وجل واذا حضر القسمه اولو القربى